دی وای وای القضایا دا القضایا توري چې دی طالبانو د اعراب په اعتبار باندې ستي خوښه ده مرفوع بولی خبر د مبتدای محذوف دي یا مرفوع دی مرول مبتدا د خبر محذوف دی یا منصوب دی تقدیر د هغه پیل سره کو یا مجرور دی هغه مجرور د مبتدا تقدیر او د مضاف تقدیر به سره وکړو مجرور او یا موقوف دی ستی خوښه د په دافنزو اعرابوت ار یو چې پر جاری کوي هغه ستی خوښه ده رفع بنا بر خبریت رفع بنا بر مرول ابتدائیت نصب بنا بر مفعولیت جر بنا بر اضافیت او مرول کې موقوف وایاست القضايا دا اسم موقوف په یوه منوباره مرور مبني پر سکون باندې دی دغه مرور پکې جائز دی دا خلاص ورسته نو بارت د بیا ویلی وای القضیه قول نقطه وای وای زوام چې فارغ سم سنیت په قول شارع سره شروع یو کړ په باس کې د حجت او داغه موقوف دی دا د حجت باس پر معرفت د قضیه پر اقسام د قضیه ولی لکونی هذا حجت مرکب من هذا دی قضیه سدی فلهذا لدغه وجه تقدم مخکې کی باس د قضیه اقسام د قضیه نو په قال باره ویل ول القضايا باره ویل خیر عنوان د قضايا شو شوی طالبانو تعریف اوس د قضیه راته کوي وای القضیه قول ولې د قضیه تعریف کوي د قضایا تعریف ولې نه راته کوي هغه وجه دا تعریفونه طالبانو تی ته معلوم دي څلور قسمه تعریف دي تعریف د ماهیت په ماهیت تعریف د ماهیت په افراد تعریف د افراد په ماهیت تعریف د افراد په افراد په دې څلور قسمه تعریفوت دا درې غیر صحیح دي یو یوازې صحیح دي اچ صحیح دي هغه کم یو دي تعریف د ماهیت په ماهیت باندې کې دغه شی دي نو اوس کدلته د القضایا مرول چې شو کی تعریف وکي هغه خو جمع د طالبان هغه خو دې افراد ته چش کوي شمول کوي نو بار به دا تعریف د اغمایت د فار نشي د افراد د فار بشي ځکه القزا توري کشر شوی القزایا یو نوایا او کته د عادت شوایا چې موږ ول ضمیر به ورته راځي کړه وای لکه دا تی په کاپیه کې لیدلې دي چې المرفوعات وهو مشتمل على علم الفاعليه ابن حاجب څنګه وای یوار د مرفوعات عنوان کشیر دي بار د وهو ضمیر راځي کې هغه مرفوع ته چې په زمن کې د مرفوعات دي تعریف دا غوډي نقطه به هم د القیزتو پر ځای باندې ضمیر یې شوی ضمیر به هغه قضیه ته راجع وای په اعتبار د قضا دغه د مرچ په ځمن کې د قضایا دی بار به تعریف د هغه مایت په ماهیت باندې وای د افراد بنوي ضمیر به یې شوی مول بیا د په دشي وک طالبان چې الته د ابن حاجب قول چې تا را نقل کی الته خصي کې دی ولی د مرفوعات الته مفرد مرفوع خو د مذکر زمين می ذکر کاوه په خپل د دې زميره صدا معلومه ده چې مرفوعات ته نه دی راځي مرفوع ته په زمن کې د مرفوعات دلته خو کې زیات چې ده هغه زمير چې ورته راځي کیږي او قضیه تاغه د مونث زمير دی نو به یې وایي هي خو نه واجب دا چې فزیه تراجی کیږي او قضایا ته امر راجع کېدلی شي حالت خو هو مرفوع تراجی کېدی مرفوعات خو نه راجع کېدی دلته که ضمیر ووایم نو عبارت څه په پویرو چې دا وس هغه قضیه تراجی دی او که قضایا تراجی دی نو که ضمیر کښې دې برته هغه خلاف د مقصود سره راځي مقصود تعریف د ماهیت په ماهیت دی بیرته به تعریف د افراد په ماهیت باندې وسی نو ځکه القیزیتو تورې کښې شوې طالبان او کتی اعتراض پر ماتن کوي په القیزیتو کې دا الف لام د څه د پاره بولی طالبان دا اوس جنسي دي استغراقي دي عهد خارجي دي که عهد ذهني دي کم شی بولی کده شي چې دا الف لام جنسي بولی کې د وحدت اجي پلان ایجنسی او چې د وحدت سره ټکر وي طالبان نو به څنګه شي یو چې استغراقي بولی یا عهد خارجي بولی په استغراقي خو افراد ته اشاره ده په عهد خارجي خو یو فرد معین ته ده نو خو بیرته تعریف را لې د هغه افراد یا د فرد په ماهیت باندې دا خو جایز نه ده او چې عهد ځینی بولی هغه بیا د قوت کې د نکری دی نو خو القیزه مبتدا د نکارت د مبتدا راړي یو رقم هم نشي کیږي جنسی د چې سبب وړي او عهد ځینی نکارت د مبتدا راولي عهد خارجي او استغراقي چری هغه د مقصود خلاف پر ثابتېږي تعریف د افراد یا د فرد لپاره کیږي نو به موږ جواب دی وکړو چې دا الف لام په القیزتو کې د جنس د پاره دی خو چې د وحدت نه ده طالبانو دا چې د نقل د پاره ده د وسلیت سو اسمیت ده نو هیڅ منافات نشته اشید القیزه قیزه قول دا تعریف دی قول یشه ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب دا قولن جنس دی او ټول اقوال ته شامل دی یشیه ان یقال لقائلی انه صادق او فيه او کاذب دا یې فصل دی په دغه باندې غیر د قضایا او څخه هغه ووتلې تی به فوسرت لکه نکتی ور سره لیکلی وای دا یې سیو فصل دی یخرج وذ به فدغه یې سیو افعال ناقصه یاو انشائیه دوا چاغ انشائیه نو عبارت دی د امر او د نهي او غیر هماس لکه استفهام دی تمنی د ترجه د عرض نه دی د اگر د قوت نو قزاغه قول دی چې کیج دا چوې قائل ته ته صادق کې په دغه قول او یا کاذب یې کچيري د یو قول و قائل ته دا ویل کېدل چې ته صادق او یا کاذب یې و دغه تقیزه ویل کېږي حکم سوی بیا په دې قضیه کې په ثبوت ته محمول موضوع ده حکم سوی وو په ثبوت ته محمول موضوع لره وداغه ته چې شویر کیږي حملیه ویل کیږي تی به پوسرت یو بل مډول رقم پر حملیه پروت دی هغه وای مستمع کړل په حملیه باندې دا حملیه ولې خو مشتمل پر حمل باندې ده حمل ویل کیږي اتحاد المتغایرین زینن فی الخارج ته نو خو حمل وجه ته ویل کیږي اتحاد په خارج کی تغایر په زین نو په حملی کی ام موضوع محمول چې زید الکاتبون دی دا غشتی په خارج کی اتحاد دی په زین کی تغایر دی بیا سوال پروارج دی نکته دا پکړی هغه دا دی چې په سالبی کې نو کله اتحاد په خارج کې دی او محمول د موضوع ګر سره سلب دی هغه دی وای سالبه تبع د موجبه د په دغه تسمیه یعنی دا تسمیه خو نو پر هغه سالبه نه صادقی خیر هغه د موجبې چې شي د مړو تبع د طالبانو د دې د فاره به بدل میزان دوم طرف کې یو څو ورځې بعد د ستینې دې سبکان راشي پنځه مړو مړو وجب د دا د فاره وای چې دا طالبوت د حملیه حملیه ویل کیږي د متصلې و طالبې ته متصله ویل کیږي د منفصلې و طالبې ته منفصله ویل کیږي او سره د دې چې کم د حملیه او د اتصالی او د انفصالی کوم معنا ده د هغه ضد په سالبو کې خیر یو د هغه وجه څخه دغه ده چې دا طبع د موجبه د په دغه مرول تسمیه دا خلاص نو مثال دا دی که قولینا لکه دا قول نو زید کاتب او اما شرطیه یا به شرطیه وی دغه قیزه په یا به شرطیه متصله وی خیر نو خو متن دی نو کوئی اختصار یې کړی وي کنی نو په کار خدا و چې د سویل سی وي چې یا به هم یوي دا قضیه یا به شرطیه وي باره به نو دا شرطیه راخستوي چې دا شرطیه به نو یا متصله وي یا به منفصله وي عدد دا تقسیم سره ګټ دي دا قضیه به یا هم یوي یا به شرطیه متصله وي او یا به منفصله وي په شګټ کې تقسیم سره یا به شرطیه متصله وي هغه نو بیا دا شرطیه متصله چې د طالبانو هغه نو ککولینا لکه دا کوزنو د شرطیه متصله ام تعریف طالبانو نه دی راته کړی یو کښنی رقم پر داغه متصله ستنو ګور چې هغه تس ویني کې نه ویني وای مستمع کړل مونږ په شرطیه ولی خود مشتمل پر هر شرط متصله چې ورته وای وی خو اتصال د تالیه د مقدمه سره وي په موجبه کې اما سالبه چې دا هغه بیا تشبیه لري د دې مرول د موجبه سره په اطراف کې نو هغه تم بار چې شوې کیږي شرطیه متصله ویل کیږي یعنی د متصلیه دغه تعریف شو دغه تور سي تعریف معلوم شو یعنی کو کم سو په اتصال د تالی د مقدمه سره دا شرطیه متصله ده او که په خپل د شرطیه مرول تعریف واړي د شرطیه ده هغه خو نو بیا د دې متسلیه سره جلا دی مطلق شرطیه هغه خو نو بار بیا دی وایو حملیه هغه د طرفین مفردین شرطیه بیا هغه د طرفین مرکبین نه هغه بدل میزار کې تفصیلا راځي مثال یې دادی که قولنا لکه دا قول موږ ان کان شمس طالعه فالنهار موجود دغه مثال نقطه وی عولی معلومه سو منها د دغه قضیه سنده چې وجود د نهاري په وخت کې د طلوع د شمس دا واقع دی او قولنا لك دا کوم ليس ان كانت شمس تاليه فالليل موجود علم منها د دې بیا معلومه سودا چې وجود د لیلی دا ليس نه دی په وخت کې د طلوع د شمس دغه واقع نه دی په پوهیږي نو کو کوم سوي مول په هغه ثبوت د یوې قضیه پر تقدیر د ثبوت د بلې قضیه فاروق بنو داغه متصله شرطیه متصله وینم اداغه مثال دا خلاص او اما یا به شرطیه منفصله وي نقطه وای سمیت مسمات بیا په دې منفصله ولې لأن الجزء الثاني دلته ثاني توري غواړي زموږ په کتاب کې لأن جزء ثاني چې غیر متصل په اول پورې دی ځکه یې منفصله بولي په پوهېږي د دې تعریف نکتې کړي وهي دا منفصله التي غله شو کوم سوي فيها په دې قضیه کې بالتنافا په عناد په مابین کې د قضیتینو يقوم چې قائمېږي به په د پري غیره بل څوک وها هنا دل سم کذالک دا غره کم دي ولې محمول قائم به په دې موضوع کړي اول ثانیا غدوم بیا محمول دي په پویر سمې مسمات به په دې محمول سره للحمل مروه نجات ته حمله پر هغه اول باندې نحو لکه دا مثال نهار موجود ان کان شمس تالیه وس نهار موجود تالیه دی لیکن دا آدی مرول نو وزعن چشتی طالبان مقدم سوی دی لیکن طبعا چشتی مؤخر دی دا خلاص اول ثانی تنو بیا تالی وای د طالب واجب بیا شګر راتو وای وای طالب چې دی هغه طالبانو ځکه ورته ویل کی هغه مشتق د طلوع صدی طلوع طبيعت ته ویل کیږي نو په شرطی کې ام دا چې موږ طالبون دغه د مقدم تابع وي ځکه طالب ورته وای دا خلاص اتیرا سیوا دا شی پراو وای دا به پر مخ پور هل تدی وای هغه دوه معاشره ته یو دای مما بعض دغه چې واجب دي استحزار لمن اغه چالر یشرج شروع کی په شکی د علوم هغه قضایا وی وانما قال وی وی چې القجه ولې تعریف د اغه جمع موقوف دی پر تعریف د مفرد ولې ابهام د جمع په اعتبار د ابهام د مفرد دی نو په اذا عرف چې تعریف د مفرد وس نو عرف الجمع جمع بس معرفت دی وس دا خلاص کیف څنګه باندې چې راغس وقد قالوا دی ویلی وای تعریف ته ماهیت په ماهیت لا د افراد په افراد نه وي لکن مفرد چې دی هغه طالبانو لکن مفرد چې دی هغه نو مذکور دی په زمن کې د جمع نو فلا يلزمون لازمي ازمار قبل ذکر طالبانو دا پر دغه نسخه باندې نه ده دا دا نو الته چې دغه نسخه نه په فویری دا نو ازمار قبل ذکر نه دخیږي په فویل نه راځي پر دې نسخه باندې دا خبره نه یي طالبان یا کده شوی په القیزیتو کې الپلام جنسي نه کې سړی د عهد د پاره کې بارنو هغه الپلام عجم د شدی لکه هغه زمير د غایب مرجع غواړي مرجع په قضایا کې کني دا خبره صحیح نه د طالبان ولي په دې بیا کومو تعریف د فرد د پاره کیږي دا موږ مخکې درته ویلو دا پر دغه تقدیر باندې نه دی دا خلاص والقضايا جمع د قضیه ده وهي دا قضیه په لغت عبارت دی د ادا څخه د حکم الذي هغه حکم چې واقع شوی په نفس الامر کې په نفس الامر کې کوم حکم واقع شوی دی هغه ادا او په اصطلاح قول يسيه دا خلاص او په شی اشور سره وای وای قول القضیه وهو دا قضیه په لغت کې عبارت دی د ادا څخه د حکم الذي هغه حکم چې واقع شوی په نفس الامر کې اصطلاح هغه انشاء په اعتبار د ټول انواع هغه جنې وتل طالبان مر وې مر ولي هغه طالبانو دغه مر ول ترکیب اضافي یا توصیفي یا امتزاجي یا انشائي هغه ته صدا نه شي وري وقائل ته چې ته صادق یې او یا کاذب یې نو ځکه هغه وتل دا خلاص په سي اشور سره وای وای دغه دی فيه نو دغه دی فيه احترازي د ترکیب اضافي څخه بیا په دغه سهوت اعتراض ترکیب اضافي سره لکه دا څو زمر غلام زیدن وس غلام زیدن دواړه یو شی دي حکم نشته چې ته د سیده کې د کذب نسبت ورته وکړي په پوهیږي لانه لا شی ونسی کی ان یقال چې قائل ته چې انه صادق کې په دا قول او یا کاذب وان كان قسم مرکب خودي نو فلا يكون قيزنه ده بل مرکب اضافي دي او احترز به او اعتراض په داغه قول وکي چې شهو ايزن د ترکیبي توصیفي سره لکه زید العالم زید دا چې زید شاغه عالم دی خبر نشته طالبان وکذا ترکیبي امتزاجي نحو لکه دا مثال 15 د خمسته د عشرست واسم د دغه دوه کلمو دا یو کلمه ممتزجه سوی د خمسه وره یو شی سجن دا خلاص وکذا غیر یا غیر دغه من التراکب نور ترکیبونه التي على ترکیبونه چې لا شیونه شي کی ان یقال شو قائل انه ساجد کی فی فارق او یا کاذب کی به پوسه بل سندره معاشره طالبان اي من حيث انه فحيث دي قول دي نو دا ورته شي کیږي چې ورته است صادق یا کوي قط نظر د خارج است د خارج په نظر راکته کوي که خارج ته نظر وکړي بار به واز چې د کوته کیږي به واز چې د کوته چې زه وز دی و چې السماء فوقنا وسما تمول دا شي کیږي ته ما ته نسبت ته کیږي به کې یا یواز چې د کوته کې دی و السماء تحتنا بیا مون الاحتمال د دې څه چې ما ته د نسبت ما قوت ته نسبت د صدق وکي یا کذب دی وای وای دغه قطع نظر د خارج سره نه خارج به نظر را کته کوي وجه قول ته وګور السماء فوقنا وایم مبتدا او خبر ده جمله د خبریا ده دې ته نظر وکړه خارج نظر را کته یا الله یخرج شونه قضایا بدهیه لك السماء فوقنا والارض تحتنا اذا جرد چې مجرد کې نظر د بداحت فإنه حين يتداوت احتمال د صدق د کذب لري چې د بداحت نظر راکته شي اقول دی وی زوا الشجر وی هاذا السوال انما يريد ورجدي على من فرغچا عرف تعريف کړو د قضيه په دې کول چې احتمال صدق والكذب لا على المستنيف ندي استجواب دغه اعتراض ندي دا طالبانو پر مستنيف وارديږي نه ستا جواب دا خو به التواری دی دی ته چیرې د قضیه دی تعریف شوی چې احتمال د صدق و د کذب لري بار به تا وی چې السماء فوقنا احتمال د کذب نه صادق په پوهیږي دا کما د تعریف کړی د کړي چې يحتمل الصدق والكذب اوس خو مې دای تعریف کړی قائل ته به ته مرول سکیر چوا صادق یې او یا کاذب یې او مې ذکر کړی نو اوس السماء فوقنا چې زوام نو دا دغه قول قائل ته ته دا نه شولې چې صادق یې نو چې ویل شي نو دا مرول بار دغه تعویل کیشته وا په دې هیڅ قول دی قطع نظر د قاری نه ساغه غواړي دا یا دا خلاص نو مرور لا پر مصنف نه دی وجه انه دې مصنف ذکر ذکر کړی دی حرف ترجد حيث قال د شی وجه وای صادق او کاذب نو فلا يخرجون وز منه دغسه قضا قزيما یو قزيما چې وتلل نو دغه اعتراض په چې سره سوال دا خلاص پتا تعامل په خبر نه یې تدې په ځړ کې څه دی کېدای شي اشاره طالبانو سوال جواب خلاصه د سوال دی دای هغه مشهور خودي دغه تعریف ته کیږي چې ما یحتمل صدق والکذب دغه تعریف دی وجه نه کاوه چې دغه تعریف دی وجه چې شی هو ان یقال لقائله انه صادق فی او کاذب خدای به جراته وي چې کیزه چې د مور ما یحتمل صدق والکذب هغه تعریف دی وجه که سره پیښ دي چې دغه تعریف ته نو موږ جواب د شي وک طالبان چې هغه تعریف چې هغه مشهور پیښ دي هغه واجه ده داغه طالب ته سړی ګوري ظاهرا د ور راځي ولی قضا چشته چې احتمال د صدق کو د کذب لري د قضیه په تاریخ کې څوک ذکر کړي صدق وو صدق تعریف چشتي مطابقت د خبر د خبرو قضیه یو شي مطابقت د خبرو د قضیه دی د واقع د صدق په تاریخ کې یو ذکر کې قضیه ذکر کې د قضیه په تاریخ صدق ذکر کې دا د ور ذکر دی وم ولو کې دا په کې دا لسی دا په کې کې دا لسی لیکن بیا هم مستلزم دا ظاهرا خود دا وردی وې ځکه دغه تعریف پیش دي چې اجتماع د څه د کو د کې زدري دغه تعریف یې وکړي سیکیری چې قائل ته دا وشته صادق او یا کاذب تی به پوز په پسې اشاره کیونی د المراد بقوله ندی ان یقال لقائله دا تو ویني ته د امران دی قولی ان یقال هغه قول بالقوا قول دی بالقوا او بالفعل یعنی دغه شتوا چې کیږي اندا یقال چې ویل چې قائل لري د دغه مرول چې قائل چې قائل ته بالفعل ویل کیږي کله بالقوا ویل کیږي دا معنا چې امران او یا دا معنا چې مراد چې ما من شانه ان يقال ما غش د شان چې دا یو چوج وي ته صادق او کاپیب او کاذب شنو چې دا دغه يقال لقائله سخه دا قول بالفعل یا بالقوا عام را دي یا دا معنا مراد چې د شان چې دا وي په ویری ولا يريد وسنه والجيد اندا چې متبادر د قول سخه په صدق په کذب لماذا دې ول چې انا قول په اختیاري دي نو په اختیاري خو لا یلزمو یو شی چې اختیاري هغه لازمي یا دا خلاص او یادش تر ته مې انا بعض قضایا لم تشل نجي رسیدلی بعضو تر وسه وسامیا مش تر وسه سامیا اوریدلی نه نو سامي ورته وی ته ساجه کې کاجه دي هغه بار بیا چې مسله ځکه زموږ د دې یقالو صدام را دی چې بل پیلوي که بل قوي یعنی د شان څخه دا یو څه ویل کیږي و اما ما قیل چې ویل سی چې دغه د اما لبداهه کې ها یا د جاسه بداهه دش چې چاولي په پی په دې کې انداز چې بداهت خلاف نه په منافق د قول بل پیل سره نه دی پسې د کوفه کې زمه اې چې چا دې شوی چې وای دی قالو سمرا دا دی چې مرول کبل پیلوي کبل خواوي یعنی د شان څخه دغه وي دا خبره په دې کوم چې هغه بداحت ته نظر کوم نو بداحت ته دې بل پیل ست کسه د بل پیل خپل سره منافات لري یا نو هغه تامین د دې بداحت ته پار دی یا دی په پوسره هغه منافق د قول سره بل پیل په شدت او په کذب دینه کمال اخفا دا خبره خفینه دا خلاص په تدبر کې خبر نه یو طالبانو چې دې مطلب چشتي کېدای شي اشاره او سوال جواب دی خلاصه دا غو سوال دی دای لکه مخکنی اشی کوم رویل دلته سوال نشته چې تا بیا دا جواب دا خو به الته دا سوال تا کولای د یقال لقائله معنا دا د چکول بل پیلوي کبل قوي یا په بل تعبیر چې د شان شه دا وستړی وستوي کله چې هو توري نه وي اوس خو د سیو خپل دا غمانا ده سی کیږي چې ودی ویل سي دا خپلونی معنا ده سیو چې بالکل وتوه وای سی کیږي بارک یو واکه نه وای د سیو په خپل دا غمانا نه ده تقریبا نو څنګه طبيعه د يقال څخه مر دا واکه چې بالکل او بالقوه خو سیو په خپل دا غ مطلب ورکیدل چې اعتراض ګر سره ستنه ته د يقالو څخه تعمیم کوي خو سیو په خپل تعمیم وکي اته نه څه پوسی نو بیا دا خبرې ضرورت نشته ا منګر د شو وایو چې مرول ضرورت خې نو د یسیو څخه خو معنیدی خو مرول تسریع د په وکړه یسیو څخه خو زمنن دغه معنیدل چې عامه معنا د کول بل پیلوي کبل قوي یعنی چې د شان سیداوی چې ورته ویل کېدل شي دا د یسیو مضمون خو داغه تسریع په وکړه نو تسریع په ماوی مزمنن خو نو سیوی کبنوي کېدای شي دا سوال جواب ته شرط پسې عائشہ ور سره وای وای انه صادق فی قوله یشه دا شپتی ها د قولن دی یخرج وزی به پداغه کلام د مجنون دی وای کلام د مجنون پوز کني نه پوي تاجدا کلام د سودی کلام د نائم پیدا کوي پیدا خبرونه نه خپل شکر او دی په دې کې دا سچ ان هم دی خو ادرجو درس کړی دی کلام د هؤلاء په خبر او په کلیزه په خبر کې و دا داخل کړی په خبر کې و وم قیزه او خبر متحدان دي نو چې په خبر کې داخل د قیزه وږي نو فلا سونه سي کې اخراج د کلام د هؤلاء د تعریف د قیزه اه نعم نعم ليس ندي كلام ده هؤلاء مقرن بالقصد قصد سرستا نو اين الاعتبار ده قصد تعريف ده کیږي چیرې و اعتبار ده قصد تعريف ده کیږي ده کیږي په تعريف قسم معتبرو یا او قول دا قول ان يقال اي يمكن ممكن ان دا يقال چويس ده جانب بس ده غير ذلك القائل وقائل انه صادق في په دا قول یا کاذب نو په معتبر امکان د قول دی دون فعلیت نه دی علامه بنا براغه چې هو دغه فعلیت متبادر متبادر وای دا فعلیت دی لیکن هغه امکان را دی طالبان دا خلاص قول استاد کن اه ای مخبر په هغه کلام چې مطابق د واقع سره صادق معنا صادق سمانا یعنی صادق هغه چاته ورکی چې مخبر په کلام دا هغه کلام مطابق د واقع سره دغه ته چا چې شي صادق ورکی قول او کاذب او الا کما پردی نه په شرطیه ده او په تعریف کې د حملیه نظر دی ولی محکوم علیه و به لا يلزم لازم نه ده ان يكون چې مفردین دی په حملیه کې کما لک سپی په دې مثال زید ابوه قائم زید مبتدا ابو قائم یې خبر دی دغه طرفین اوس مفردی دی یا یو کما مفرد یا بل طرف مفرد دی لیکن موږ دی ویلی و چې مفردین بالفعل وی او کبل قوه وی نو دلته خدا بل طرف هم بالقوا مفرد دی خپل وای جواب عن هو دغه اعتراض همدا دی چې مفرد عام دی من ان يكون حقیقتن او که حکمن نو په نحو دا مثال چې زید ابو قائم په معنا د دې زید قائم الابد قائم مضاف ابتدی مضاف مضاف له بارے مفرد بل کی کمرکات مفرد بل کی دا ور کبل کی هدا په سګی دي چې وای راغی نو په یکون سم مفرد مفرد حکمان نو حکمان مفرد شو طالبانو په تدبر خبر نه د دې مراد چشتي چې دای شي اشاره سوال او جواب دی خلاصه دا غ سوال دی دای شنو چې تا دا حمله دغه ده چې دا طرفین یا مفردین وي هغه حقیقتا وي که حکمان وي حکمن مفردین خدا معنا چې تعبیر په مفردین کولای شي ها نو دا خو شرطیه هم بار طرفین امر المفردین حکمن کېدل څنګه ان کان شمس تالیه فالنهار موجود دا خو نو شرطیه وي کبني هاذا ملزوم ذا هاذا دغه طلوع د شمس ملزوم ذا کدا ملزوم د وجود نه هاذا دا غني تعبیر کوم مفردین وکړي دا حکمن خو تعبیر په مفردی نو چیرم کولای شي موږ ور په شرطي په پویر نو به جواب داش د جواب خلاصه بداش موږ وای موږ وای هغه حملیان او هغه د چې د دې د طرفین سره طرفین مفردین وی یا تعبیر په مفردین کولای سم سره د بقا د نوعیت د حکم حکم د کمی نوعی څخه دی هغه باقی پاتې حکم نه خرابېږي د شرطیه د طرفیو سچ تعبیر په مفردین وکي هغه حکم نوعی باقی نه پاتې کیږي هغه شرطي حکم په حملی بدل دا بدل میزان کې راځي خبره هغه شرط سوال جواب ورته دغه شرطي حکم چې دی طالبان هغه په چا بدل هغه موږ وایو موږ په هغه حملی باندې بدل نو د شرطیه د طرفین څخه تعبیر په مفردین نشي کولای سره د بقا د هغه حکم نوعي دا حکم د کوم نوعي او اول د واره چې هغه استفات دا تعبیر نشي کولای نو عبارت طرفین ته د شرطیه مفردین حکمن ویل کېدلی شي نو سوال د پیرا سیدا بل شیخ دی وايي قوله فانه کما کچرو کم سو فيها فدي قزيك ها فالتسمیه په اعتبار د موجبه ده چې موجبه ته من په سلا ویل کېږي په سالبي کې ولو کان مثال ختم سوی دی وچ من په سلا بولم تی به فوز کذا قیل دغه چې وی سوی دی بیرته فاضل کنداری صاحب رقم پر کړی دی طالبانو کتی هغه ویني هغه دی وی وی اعلان پوس ان المثال مذکور ليس ندی د سالبي من فسلیه بل مثال هغه د شرطیه د متسلیه سالبي مل په سلاح وجه ته ویل کی چې د دغه طرفین په مابین د دې طرفین په مابین کې منافات او مل ول هغه دغه بیا وجه ته ویل کیږي هغه صالبه د منفصلیه چې د دې طرفین په مابین کې منافات نشته او ګرد امر طالبانو په طالبي طرف لاسوي یوار به هر څل جنې غورځي هر څل جنې وغورځوي په خپل په مثال فکر وکړي شتامل ویل مل هغه ذهن صدر تو ویل هغه د لیسه بار معنا کی بل تاسو زړه ته لیسه یوار وکړي ندی دا د اشنا رقم په مثال د شوا اما ان يكون زيد زاهقا او كاتبا یا به زید زاهد وي او یا به کاتب وي دا امام او خدا وایي چې یا به دغه وي یا به هغه وي دواړه نشي کېدای زي به یا زاهد وي یا به کاتب وي یعنی دواړه نشي کېدل زاهد او کاتب دواړه نشي کېدل طالبانو زي کاتب او زاهد دواړه نشي کېدل دا پیچ تر دغه شو شو دغه د لسمانه په ویل دی وای وای زید به یا زاهد وي یا به کاتب یا به داوی یا به داوی نه سوې دا رقم نه د چې یا به داوی یا به دواړه هم دي خان دي هم دي کتابت کې دا څه منافات لري دا منافات لري هم دي خندن کې طالبان هم دي کتابت کې دا ما مې کې منافات څه چې دا سپي زړه څه درته ویل هغه د لیسته معنات لیسته وګورئ زید به یا زاهق وي یا به کاتب د دې تور معنا دا چې دوار نش کړي یا به زاهق وي او یا به کاتب دوار بني دا چې د اچتوایا ادغه یا ادل استمانه نه صدار کم نه د چې زې بیا ځای کې به کاتب دواړه دي هغه منافات نه کې ختم لیسا منافات نه کې ختم تای دواړه نه څه کېدلې وس هاته تی به پوز اتی راضی دا بل شت و انما عد الشمار کړ منفصله د شرطیه احشد من فصله ته وایي شرطیه وایي شرطیه په دغه تور کې چې مشتمل پر شرط باندې بدی کې نه شرط شي دی وایي انما عد الشمار منفصله د شرطیه ما سره دی چې انها اوس خو باندې شرط شرط پکې کې ان کان زوجا فليس بفرد وان کان فردا فليس بزوج دا غي دي کړل دا خلاص په پسیا شاور سره وای وای قولو زوج دی وای زوج ماغلی چې يكون وي منقسم متساوي دا زوج جو طاق مکړی دي طالبان زوج دا جو توای فرد دا طاق توای اوس یې دی په بل تعبیر راشي وای زوج هغه دی چې تقسیم یې متساوی نه کېدلی دوا زوج تقسیم یې متساوی نه کېدلی چې یو څلور زوج تقسیم متساوی نه کېدلی چې دوه بل دا هغه چې موږ یې جوت بولو هغه ګرد چشتي موږ تقسیم متساوی نه کېدلی هغه تاک چې موږ ورته وایي دا هغه تقسیم متساوی نه کېدلی هغه تفرد وایي دا خلاص نو دا یو مثل اربعه او ثمانيه بخلاف الفرد فانه دا فرض دی لا يكون كذلك دغه شنوي لکه ثلاثه او سبعه په سیا شوی جز د حملیه یسمع مسمع جز اول اول توري تی نه لري تایوان او سره چې دی هغه جز اول د حملیه یسمع مسمع کیږي موضوع ولی لانه دا جز اول وځي واستوي لان دې د فار يحمل الشمل عليه فرد باندې شي په مثل قولنا په مثل کې دې قول زید القاسمون دا قاسمون اوس په زید باندې به حمل شوی نو ځکه زید ته موضوع وای خو زید واده شوی دا هغه د خبر چې قاسمون په چیس پر حمل وقيل بعضو انما سمي مسمات فداغه اسم باندې دا موضوع چې موضوع وي ولې موضوع په لغت کې معین ته ویل کیږي جز اول معین ویل اندازې لپاره يحمل الشمل عليه فرده شيء یو شی دا خلاص وعلم پوس ان مراد ته جز اول سره هو هغه اول رتبتان دی ولی ان زیدن هو اول رتبه دی پاغه مثال کې چې دار زیدون ونه نو مو ان کان قسم متاخر لفظا دی دا خلاص په پچیا شور سره وای انما سمې مسماک هغه جزء ثانی د شرطیس تالی ان تالی دا موږ وای موږ هغه ثانی ما وسره کې شوی دا تالی ولی تالی مشتق دی د طلوع ای التبعیت ویل کی والتالی ام تعبیر د مقدم د پار په ذکر کې او په تبع کې معن او یا په تبع کې فقط یواز که چیرې مقدم د غری تاجر مخکې شوی معن او تبعا مؤخر وی ذکرا ولو که مقدم کما لک په صورت کې د تقدیم د اغمر الجزاء لفظا او ليس ندی دغه تالیف بمشتق د تلاوت څخه ندی چې په معنا د قرأت کې دغه څه جوړ نه دی طالبان تی به پوسرس دا خلاص تی به پویړي دلته یو بل رقم دی ولا که چې ساغوي نه کینوي انما سمي مسما کې جزساني په حملي کې محمولا دا رقم لري کینه لري انما سمي مسما کې جزساني په حملي کې محمولا محمول ولی محمول په لغت دا بار کرده شده تویل کی دا تویل کی پر بل چا بار سوی حمل سوی وهذا الجزء دغه جزء اذن انما يحمل عمل کیږي پر موضوع باندې دا خلاص او دغه دی و اما ان اريد کثیر مراد کو هغه حمل مصطلح المذکور ذکر سوی سابقا دی هغه د حمل معنا خو ته تفسیر اتحاد المتغیرین ذهنا فی الخارج فالامر واضح بیا نو چې محمول ته محمول وایم نو خو هغه اجتهاد است په پیری بیا نو موږ وایم هغه امر چې بیا هغه واجب په تدبر کې طالبانو کې ده اشاره سوال او جواب خلاصه دی هغه خلاصه د سوال او جواب دی کچیر مراد حمله سره حمله مصطلح چې ذکر سوی مخکې وو بیا نو امر ولې واضح دی نقطه سالبیه تم هم دی په سالبیه کې حمل څه نو بیا خو حمل نشته امر د کوم خو واضح په یوازې به اعتبار چاته وي موجبیه ته وي چې حملیه ته سالبیه ته به چې حملیه نه وي او حملیه وکړي کی اله ته نو کله دغه اجتهاد ته اتصال راغله په پیر نو باغه جواب کو طالبان چې دا حملیه ته دغه سالبیه ته کده حملیه سوي کده منفصلی متشلیه سي کده منفصلیه سي چې په دغه نامونو باندې بلل کیږي هغه په اعتبار دا اصل د موجبی په اعتبار و دې تامر و دا غنم پر دې باندې شو سوی دا خلاص په سیر کم کم خبني طالبان راسي و عبارت والقزه قزابنا اما موجبه یا به موجبه دا موجبه د اجابه سبي هغه اثبات ته ویل کیږي لانه نکته وي وهي دا موجبه الله تغر یا کوم چوکم سوی فيها فديك ثبوت ته محمول موضوع لر که حکم په ثبوت ته محمول موضوع لر او دغه موجبه ده لکه څنګه مثال ولی که قولنا لکه دا قول مر ان دغری زید کاتب هدا غری حکم په ثبوت نه لیسو دا خلاص او دغری و اما سالب یا به سالبوی نکتوی انما سمیت مسمات بها فدا سالبی لأن فيها فديك سلب د حکم د محمول د موضوع څه سوی دی هغه نو که قولنا لکه دا قول زید لیس بکاتبین دا خلاص او کل واحد ار یو منهما د دغه دوه چې موجبه ده او سالبه ده اما یا به مخصوصه وي یا به کلیه مستوره وي یا به جزء مستوره وي ففیر دا تقسیم کی کل واحد ار یو منهما د دغه دوه سبه یا مخصوصه وي مخصوصه به شتوي نقطه وهي دا مخصوصه التي هغه د جيكون موضوع شخص معين وي کما ذکر فی الامثله الفامثله او کړي ذکر شو نو زید الکاتم زید ليس بکاتم هغه موضوع یو شخص معین نو دا نه مرو چشتي طالبان مخصوصا کما ذکرنا لکه موږ ته ذکر کړ په مثالو چې هغه دا خو زید کاتبون زید ليس بکاتم او اما یابت کلیه مستوره یا به چې شي طالبانو کلیه به وي مستوره به وي کلیه به زکوي حکم به پر ټول افراد وي مستوره به ولي وي هر څور به پر داخل وي په پوهیږ هغه لکه دا کوم خپل انسان چې هغه نو کاتب دی او ولا شی من الانسان بکاتب مر ولدا هغه ده مر الموجبی او د طالبیه د فارسی طالبان مثال او اما یا به جزیه مستوره وي لاندې نقطه وای وهي دا جزیه مستوره به الله چغر یا کوم چوکم سی فيها پدیک پر بعض افراد د موضوع و اما کونها جزیه چې بولم فدي ان الحكم فيها پدی قضیک پر بعض افراد د موضوع و اما کونها مستوره چې بولم فدي کون اجاز کله دا مشتمل پر اکثر باندې وهو هغه نو په حملی موجبیک لفظ د بعض او یا ما هغه دي چې په معنا کې لري بعض او په سالبي کې بعض ليس ليس كل ليس بعض دغه درېږي د دې درو په فرق هم بار درته وک طالبان تی به پوسره ته شوار د اشیاء تراسي هغه محمله یو پلا پیر دي طالبان یا یو اس محمله مرسل واز دارا متشری شروع کی او اما یاب محمله په پوهیږي هغه لکه دا قول زموږ انسان کاتب مخصوصه به کلیه مستوره جزء مستوره محمله محمله لکه انسان کاتب محمله داوی نقطه وی اهمال پر گذاشتگی را گویان ملول محمله وجه ته ویل کیږي چې هغه نو ملول هغه بیان د افراد د موضوع پاتې سوی هغه جنی بیان کړي دا ته ویل کیږي دا خلاص نو نقطه دا بل وای محمله چې د صيغه د مفعول ده از اهمال د اهمال سره په کسره په معنا د گذاشتل او د پرسول دي چې دا موضوع د افراد بیان کړي او انسان کاتب اوس موږ دا بیان کړی دي چې افراد افراد دا بیان کړی چې بعضي افراد یهتغه ته محمله وایي کیږي ادا خلاص قصیرا سی طالبانو عشیر یو کشنی شپږم عشر د زموږ په کتاب د فلهو کم پیها دا ویني ان کان کچیر په ثبوت ته محمول موضوع لر لکه زید الکاتبون په یې دا موجبه ده و ان کان کچیر کوم پیا په دې فزیک په سلب د ثبوت ته محمول د موضوع لکه زید لیس بکاتبین په یې دا بیا سالبات په دا خپوس سالبان بل اشد د یقول اما کلیت و یې دا کلی الله تعالی شو کوم سی پیا په دې فزیک پر جميع افراد د موضوع اجابا او یا سلبا اما کونو کلیت چې فلم په دې کون الحکم پیا په دې فزیک پر کل افراد د موضوع اما كونها مصوره چې بولم فلاشتمالها على حرف سر نو حرف سر پکې شي کړی نو چې هغه کل دی یا بعض یا ارشل دا خلاص په پسیه شور سره وایي طالبان وای قوله مصوره سر په لغت ماخذ د سور البلد د سور البلد ماخذ سور البلد ویل کیږي بلد شار ته ویل کیږي سور هغه کلا ته ویل کیږي هغه دیوال ته ویل کیږي پر دا شار برابر دیدلو په خوا به دغه شو طالبانو په خوا غنو دای سیرلي شارونه نه ولکه وس وس خدای سیرلي شارونه پروس دا د وس په شارو جوال نه سره ګرځیدل نو دا غرونه جوال نه وبوله بار وای خو نه دا ګر د شار په خوا غنو شار یو مخصوص دی یو زر دکان به یو 15000 دکان به پر یو ځای باندې شاوخوا جوال پر ګرځول په پوهېږي لکه دا په خوا و دا د کندهار ښار د هغه سور درلودی دا سور البلد نه دی وای دا د هرات دروازه ده دا کابل دروازه ده دا کم شي دروازه دروازې نه دي اوس هم په هغه نامه یادېږي که نه اوس خو جواب نشته باندې اوس هم هغه دروازې په هغو دروازو باندې یادېږي سور البلد څه ماخوذ دی سور د بلد ویل کېږي یعنې کلعی شهر سور معنا کلا بلد معنا شار په پوهیږي ولی انه دا د سار سور سورانه سری په معنا د احاطه دی سور د احاطه په معنا دی طالبانو دا د شار کلانو پر کلا احاطه نه کړي کړي نو او په اصطلاح کې لفظ دی چې دا نن دلت کې علا کمیتن پر مقدار د افراد د موضوع په حملی کې یا کمیتن پر مقدار د اوزاع د مقدم په شرطي په شرطي کې هغه اوزا سره ته وشي چې پر څونو اوزا ودی او په حملی کې هغه افراد و اما تسمیتها مستمع کول یا محصوره فلی حصر حصر سوی دی افراد د موضوع یا اوزا د مقدم دا حصر سوی ځکه محصوره بود لیکن دا د حصر معنا دا نه د طالبان ټول راکشي استلی شیوع یې ور خراب کړی دی هغه شیوع نه دی هغه را کنټرول کړی دی بارنو په هغه جزئی کې هم دا غشتي دی په پوسره دا خلاص په حسب افراد الموضوع یا اوزاد مقدم او هر څور په موجبي کلی په پویډ هملیک لفظ د کل دی یا حرف د استغراق دی دا د پلان استغراق نه دی دا څو د موجبي کلی او په سالبي کې د حملیت لا شی ولا واحد دی او په شرطیه موجبی متشلیک کلما بی او په سالبی کې لیس البته تبی او په موجبی جزیه هم لیک فقط دغه یا لفظ د بعض او لفظ د واحد دی وفي سالبه یا په سالبی کې لیس بعض بعض لیس لیس کل دغه دی لیس بعض او بعض لیس او لیس کل دا دی دا ام دی شمیرلې دی د هغه اسوار څخه د سلب کلی دا امر نکرت په سیاق کې د نفي راشي دا امر ول هغه سلب کلی د پار امر ول سر دی سر مو بخلاشي دا خلاص اخر تی راضی دا بل اشیت دا شی وارو سره فرق دلته کما شرط اجو وهي دا محملیه باندې پرته ده وهي دا محمله الله جغل چې لا يكون نوي موضوع فيها فدك شخصا شخص معین نه وي ولا کلی مستور نه وي ولا جزئی مستور نه وي نه هغه جزئی وي چې سر سر پسته نه هغه کلی دي چې سر پسته او نه مګول هغه شخص دي فرم بخلاصي بل کلی وي ولم يبين بيان سوي نه وي کمیت افراد هغه مقدار د افراد نه بیان شوی د افراد مقدار چې هغه نه بیان شوی خیر طالبانو دغه درې شان چې د دې فرق راځي د تبي ځای نه طالبان وخت پر استواش دا نه دی مور د سر د سالبي جزئی چو یو مور لیس بعض یو بعض لیسو یو لیس کل طالبان د دغه فرق چې دی په میر کې د استراجینو دلته ولي وخت په نص طالبان بس